او په مدینه منوره کې سودا خرڅ کړه سبزی میوار څه چې نو خوراک خرڅ کړه او بیا یو خط غلا بادشاہ ورکړي او چلار شاه او کابل بداخت ورکړي ما به تپوس کاو خو ما ته چانو خو دو اشاره به کول چاره ولم یجعل کالله بدار اوان ولا مزیع پیوس شته منګ سره هغه ورته وي موږ به غمخوري وکړو تا سره غم فکر ادا سره دی چې ته یواز بشي شام ته بلار شي رازا او موږ بسا همدردي وکړو اور اسی سړی چې دی کنه که هر قسمه خلاف راغی خو هغه بل ته خبره نه ښکارا کوي ان بل ملګرتیا کوي ٹھیک ده بایکاټ شوه پنځوس ورځو پورې ځکه چې دینه نقصان شوی جهاد ته نو تری کنه نو نبی علیہ السلام ته بایکار کړي فقلت نو ما حين قراتها پاوا چې ما ولوسته د خط لرا وهاجي اذن من البلای حتا او می جلل دور می او جل چې ما وی ګورا زمانہ په سسته په وجا د کافرم تم پیدا شو کزه تلوي نو ول به کافر ما پس خط را لګلې حتا اذا مزت 40 من 50 ننم ته د کافر تم پیدا کیږي لالچ ور کوي پیسې ور کوي ومن سره راځه ها ما ته دی وای کنه بل ته دی وای قالو دا چې د کافرو د اغیارو تم پیدا شنو وای چې دا سره صحیح نه دی خوش حتا اذا مزت 40 او بیا او تاغه څنګه جواب ورکه خط سیدی او د وینا ما تاغه ویلی یو خیر زمارونه دي حتا اذا مزت 40 من 50 خزه دا هلال علاوه وی پیغمبر ته دا الله پیغمبر ازما خاون بوډا دی زور خرابې دو والا دی د خدمت سوق نشتا او اغم خدمت د خپل ځان نشو کولې من نشي ليس له خادم نشته دا لپاره یو خدمتگار فعل تکرو نو تبت غني چې زه خدمت کوم دا خپل خاون الاشین قسم په الله نشتره باغبانه سه حرکت الاشین یو سستا پای کې خواهش طرف ته پای کې سه حرکت هم ناراضي بوډا دې کمزورې والله قسم په الله ما زال همیشه چې جلل با حضرت جلل به مزا وحنا چې من امر ذکر دارنا چې دا کم کارو زه خو ځان ما او خيارم کوي ما نو زما سبا نه دا چې زم زما به خزه خدمت کوي نو که پیغمبر پاک وي ته خو ځوان ځان خپل خدمت کوا فلبست بذالک شلیال نو پات شمزو په دې خبره لش په تیر شو فکمل لنا 50 ليله نو پوره شو زمنګ د پارا 50 شپه په پنځه په پنځوشت ا په پنځوشتما په پنځوشتم شپه ها 50 په دغه شپه باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حضرت ام سلمہ په کور کې او وهراله او پیغمبر تعالی حکم وکړ چې د دریو صحابه توبه قبول شو یو پای کاب دی هلال دی مراره دی سلام شو می سلمہ هغه هم دا او ته دا سپایو شو حاضر زم نه شپې شپې چې کاب خبر کما او سلمې پرېګه دا شپه دا خلک ټول خوب نه وځي صاحب خبر کوم نه ډېر غم دی هغه صاحب خیر سار چې شو نبی علیہ السلام په مسله ناسو او خلکو ته وی د دریو کسانو د توبه منزوري وشو نو زم دا غسل خوا کې ناستو ما خلک براته ما د مبارکي را کوله پوه دا توبه بیان کړي دا به سبا خې به ان شاء الله اواز ماته